برکت دهنده خیر او برکت ورکون کې هغه یو الله دی کله چې الله اراده چاته د خیر وکي څوک یې منې کولی نشي خو کله چې الله تعالی د خیر او د برکت دروازې په چا بند کړي نو بیا څوک کولاولی نشي یو دا مسله ده او دویم چې دی هغه د اثبات د رسالت د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې حضرت محمد سلام په حق پیغمبر دی ځنې کافرانو د رسول الله پر رسالت باندې اعتراضونه کړیو قرآن مجید داغي جوابونه اوم کړو او کوي به هم نو هغه دعوه دوباره بیا ذکر کوي تبارک الذی برکتی دی هغه الله ان شاء کدا هغه خوخه وشي جعل لك الله به وګرځي ستا د پاره خیرا بهتر من ذالک د دغنا که د الله خوښه وشي الله به وګرځوي ستا دپاره خیرا بهتر من ذالک د دینه دوی به څه وي که دا پیغمبر وي نو الله پاک به د ده دپاره څه کړی وي او تکون له جنه د ده به یو باغ وي باغ او دغه باغ نه به خوراک کولی الله وی که د العظما خوخه وی باغ نه باغونه به می درکړی وی باغونه خو چې باغونه زه پیغمبر ته ورکم نو هغه به د باغونو خدمت کوي که هغه به د دین خدمت کوي یا به هغه په باغونو کې مزې کوي که نه هغه به د دین کار کوي نو که د الله خوښه وشي نو الله به وګرځوي ستا دپاره خیرا خیر من ذلک د دې نه هغه خیر څه دی جنات باغونه تجری روان به من تحتها الانهار لاندې د هغې نه نهرونه یو ویجعل لک او الله به وګرځوي ستا دپاره قصوره محلونه قصورا محلونه لیکن چون کې الله تعالی خپل خوک پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د سي طبيعت پیدا کو چې داغه طبيعت د دغه سره او خد فقر سره د رسول الله طبيعت او زندگی د سو د فقر خو ما وی دا هغه فقر نو چې غیر اختیاري دا غیر اختیاري فقر نه دی د دین رسول الله په نه غوښته ده چې خدای فقر نه مساتي یو دی اختیاري فقر اختیاري فقر خشه دی اختیاري فقر دا دی سار د ته یو لک روپې راشي او ټول د الله په لار کې ولګي وای مړه په روپو سکو خوراکونه قسمه قسم راشي په خلک کې خوري مړه په دې سکو دا دغه دی اختیاري فقر دی د رسول الله فقر هغه اختیاري وو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وی که زه ما خوخه وشي دا بطحانه ده د مکه مکرمه چې دا سونه علاقه ده دا به الله راته سونه کی که دا الله خوخه وشي د موبایل په شکل تاسو چې موبایل وایې غرونه و ما سره د سرو رواني خو ما وی دا چرته کیږي نو دین سره دین او دنیا سره دواړه نه کیږي چې یو سړی د دنیا دارمي او علي د دین کارم کوي دا مشکل دی الکه اس رکاوټ نشتا صرف دومره دا چې دا خلق قیامت نه مني بل کذبو بلکې دوی دروغ ویلی دي بالساعت قیامت ته واعتدنا من تیار کړی دی لمن کذب د هغه چا د پاره چې هغه دروغ ویلي بالساعت قیامت ته د دوی د پاره می تیار کړی دی سعیرن ګرم اور ګرم اور اذا راتهم کله چې اوویني دا اور دوی اذا راتهم کله چې اوویني دا اور هم دا خلک من مکان بعید د ځای لرې نه دا د جهنم اور دا کافران د لرې نه ویني چې دا دي راته را روان دي او راته را غورځېږي اذا رأت هم کله چې ویني دا اور دا کافران من مکان بعید د ځای لرې نه نو سمعو لها دوی به واوري د هغې دپاره سمعو لها دوی به واوري د هغې دپاره تغیظا غصه تغیظا غصه وزفیرا او چغې وزفیرا او چغې دلته خلک سوال کوي چې غوسه خو په سترګو نه ښکاري غوسه خو وای په غوګونو نه اوریدل کیږي چې وو بری د دې د پاره سایرن د دغه د تغیزن غوسه د دې وجه نه جلالین استاد وی ذکر د غوسه دی مراد ته خټ کیدل دي دا لکه دا ستاسو دیګې نه دی چې دا باندې کړی مې او دا خوټ کېږي داسې به خوټ کېږي د ګرمۍ نه و اذا القو او کله چې وغورځول شي دا کافران و اذا القو کله چې وغورځول شي دا کافران من هدا دی جهنم نه مکانا ضيقا اغزه تنگ تا تنگ زه دا سه د اوسپنو تابوتونه بي او په دې تابوتونو کې اخر کې به اول کې بنی دا چغې او پریادونه به کوي اخر کې به یو څه سنبال کې نو دا اوسپنې تابوتونه به او په دې کې به دننه کې او د جهنم کې به ښه نو کله چې دوی وغورځول شي د دې جهنم نه مکانا ضیقا هغه ځای تنګ ته مقرنینا په داسې حال کې چې تړلی شوي وي په زنځیرونو کې نو دغه وخت کې به دوی چغې وي یا مرګ راشه یا مرګ راشه دعو هنالک دوی به راوبلي په دغه ځای کې صبورا هلاکت له یا هلاکت راشه یا هلاکت راشه الله وی لا تدعو اليوم مرا بلې نن ورځ صبورا واحدا هلاکت یو هلاکت ستاسو دپاره یو هلاکت نه دی شل هلاکت دی مراد د هلاکت نه سبب د هلاکت دی الکه چې یو سړی په صندوق کې ګیر کې عمري یو سړی چې اور ته واچي عمري دا ټول اسباب د هلاکت وي ودعو روبل صبورا کثیرا هلاکت ډیر بیا مقابله ده لکه سوچو کې قل تو توایا ازالک آیا دا جهنم خیرون دا بهتر دی آیا دا جهنم بهتر دی خپل سوچو کې ام جنت الخلد او کاغه جنت د همیشه والی التي هغه همیش هغه جنت وعد المتقون چې دا غي وعده کړی شوی ده د متقیانو سره اوستا خوخه کزان نه متقی جوړه چې الله جنت درکي او که د ځان نه فاسق فاجر جوړه چې دوزخ د ته ملو شي خپل انصاف کوه کانت وی بدا جنت لهم د دې متقیانو د پاره جزاء ان بدلا ومسیر او زید واپس کېدو لهم وی بد دې جنتیانو د پاره فیها په دې جنتونو کې ما هغه نعمتونه یشاؤن چې د هغوی خوښه وشي خالدین همیشه به کان علی ربک او دا دا خبره پرستا وعدن وعده الله په خپل کرم او په خپل فضل زما او ستا خبره نه ده الله په خپل فضل پزان دا وعده مقرر کړی دی چې علاکه و متقی زه به درله دغه درکوم جنت به درله درکوم خو دا څنګه ده مسؤوله چې د هغې سوال کولی شي هلکه هر بنده وایي خدای ووړه جنتونه راکړي وایي که نه ملایکې دله سوال کوي دا کوي هلکه قابل د سوال دغه دی مسؤوله چې د هغې سوال کولی شي د الله نه بیا د تخویف اخروی د اخرت د عذاب نه يرول و یوم رایات کې یو ورځ یحشرهم چې الله براجم کې دوی وما او هغه معبودان یعبدون چې دوی عبادت کوي من دون الله بغیر د الله نه الله به دا مشرکان او د دوی هغه معبودان را جمع کی فیقولو الله به د دوی هغه خدایانو ته ووایي چې هغه څوک ځان له لکه عیسی علیه السلام دی عیسایان د دی عبادت کوي عزیر علیه السلام دی عیسایان د دوی عبادت کوي ملایکی دي ځنې عرب د ملایکو عبادت کوي دوی ته به ووایي د خلکو ته تاسو ویلو چې زما عبادت کوي دا خبره به د دوی د رټنې لپاره وي فیقولو الله به ورته ووایي انتم ادللتم آیا تاسو ګمراه کړیو عبادی بندگان زما هؤلاء چې دا دي ام هم دول السبیل او که دوی په خپله روکه کړې وه سمه لار قالو نو دوی به ورته ووایي دا عیسی علیه السلام دا حضرت عزیر دا ملایکې سبحانك پاکي وایو تعالی رب ته د هر قسم شریک نه پاکي ما کان ينبغي لنا ندی لایق زمونږ د پاره ان نتخذ من دونک چې مونږ اونیسو بغیر ستانه من اولیاء د ځان د پاره اولیاء جلالین حشکی وی خکل خبره دا ده چې مراد دلته د اولیاء نه دغه واخلې تابعدار مونږه پاکی دا رب تعالی د دې خبره نه چې مونږه اونیسو بغیر ستانه د خپل ځان د پاره نور اولیاء پیروکار او تابعدار ربا مونږ ورته نو ویلې چې زمونږ عبادت وکې ربا دا تا په خېټه ماړ کړیو او کم سړی چې په خېټه موړي نو رورا چې څه کوي هغه کوي ولکن متعتهم لیکن تا سامان د جون ورکړیو دوی لا دوی د په خېټه ماړه کړي و اباهم او پلارانو دا غوی لا حتی تر دې پورې نسو ذکر چې هغوی پرې خوده د الله ذکر او د الله دین وکانو قوما بورا او دوی قوم تبا نو بیا به الله دی کافرو ته وی مشرکانو ته چې ځکه نه تاسو خو وی عیسی علی السلام عبادت هم کو د حضرت عزیر هم کو د نور هم کو د بزرگان هم کو نو دوی خو تاسو نه انکار وکړو فقد کذبوکم یقینا دی دوی دروغجن وی تاسو ته تا بما د هغه تقولون چې تاسو وایې تاسو وایې موږ د دوی عبادت کړی دی هغه خو انکار کوي چې زمونږ عبادت نه دی کړی فما تستطيعون تاسو به طاقت نه لرئ صرفا د ګرځولو چې هغه د الله عذاب د ځانه واپس کې وګرځوي ولا نصر او نه د امداد ومن یظلم منکم او چا چې ظلم وکړه په تاسو کې مراد د ظلم نه شرک دی ومن یظلم چا چې ظلم وکړو چا چې کفر وکړو منکم ستاسو نه نو نزقه مونږ به اوسکو پاغه عذابا کبیره عذاب غټو خا بیا کافرو یو اعتراض کړو چې دا څنګه پیغمبر دی چې یا کول الطعام دسه وکنه ويمشي فی الاسواق دا که پیغمبر وي نو پیغمبر خو بزرګي او د بزرګانو بزرګي نو بزرګان خو خوراک نه کوي مونږ وایي پلانې سړی بزرګ دی ولې بالکل خوراک نه کوي ډېر ښه سړی دی هلکه چې خوراک نه کوي توره به څوکي حاجي صاحب یو ځل مکه کې دغه ته وی وایي چې زمونږ دغسې مزدورانو نو چې چا به خوراک نه کوو او هم لرکاو چې ته خوراک نه کې کار بس کې نو دی دغه ته وی جانو ته چې خوراک ډیر کوي توافونه ډیر وکي چې خوراک نه کوي توافونه بسنګ وکي نو دلته هم دا دی دا غي جو دا څنګه دی خوراک کوي او دا ولی وی لکه خلق پاغه شی باندې اعتراض کوي چې هغه د عادت نه خلافي تاسو ته زویم کنه چې تاسو سبق لرازه سوګ د باندې اعتراض نه کوي ولی رالی عام عادت زمونږ دا دی خو که کم سبق لرانه غي دا د عادت نه خلاف دی نو هغه خلق پښتنه کوي نو د آدم علی السلام نه تر د عیسی علی السلام پورې چې څونه پیغمبران راغلي دي هغوی خراب کونه هم کوله هغوی په بازارونو کې هم ګرځېدل وما ارسلنا قبلک ندی را لېږلې موږ مخکې ستانه من المرسلین پیغمبران اتصبرون مؤمنانو تاسو په دا خپل دین باندې صبر کوئ ستړی او تکلیف در تراشی د کافرو د طرف نه سه مصیبت د تراشی صبر کوي کنه وکانه ربک بصیرا او دې رب ستالیدون کې د هر څه وصلی الله تعالی دوستانو الحمدلله ډیر وختم درس وکړو او د خپل ملګرو زما ډیر قدر و عزت وکړو په درس خدمت وکړو ارس یې وکړو زمونږ زیاته دعا د خپل درس والا سره ده کاغه د درس والا دی ډیر زمون خیال وسات خاص کر جمعات والا چې دی هغوی زمونږ ډیر خیال وساته او خاص کر نن سبا چې کومه کمیټي د حضرت امین اجي صاحب او دا ټول داسې دي لکه زمونږ بچي زما خپل دا دغه وه چې کمې پورې زما سای او جون می زه به درس نه پرېږدم لیکن اوس کمزورې شوم درس نشم کولی د دې وجه نه زیارت پورې به درس کوم نور به تاسو خفه کېږئ نه درود هغه وکړئ دعا یا الله ته زموږ رضا شي خدای پاک مو محفظ یا الله د دنیا او د آخرت کامیابي زموږ نصیب کړي رب تمام مشکلات زموږ حل کړي وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين زيارات پوره